علامه دې څه شي چې اسلام الاسلام دې معرفت کنه کړه ده مقام دا هغه مقامات نه څلورم ځای دا وځيونه چې عامل ناسبه د مقصودی حضرتي په حد کې سلامت دې درکا منادا یعنی دې مقصودی ته چې کوم فعل نشو ورکړي دا مقصودی حضرتي چې دا عامل ناسبه د مقصودی حضرتي په حد کې وجوبي سیاسي سره د دې چې درکا منادا ده د دې خبرې لپاره به دلیل و چې مبني ولې دی او بیا مبني په علامه نه راپې مبني خو ځکه دی چې ځکه دا منادا واقع شوی د فضل چا باندې کافي حرف منادا واقع شوی د فضل چا باندې کافي حرف او کافي حرف مشابه د چا سره او یا چې څنګه ویل جایسي علامه ویل جایسي اوس کدا موږ یا سیدا یا زیدی ویلی وای نو دا به اشتباه راغله دا کومه ادا چې دا پاتې شوی دی چا دا نو دی وجه دا مو په تاسو سره ورګیدلا علامه درف سره ورګیدلا دغه خبره ده لاند خواص معظمه مکبره د اسم نه دی نو جهات اسمه ته قوي شي مشابهت له حرف سره شي کم چې کم شي د مشابهت له حرف سره دی وجه نه شي او کوي مبني وي او دا مبني په علامه جا سره د کلام شي چې غواړي خپل مطلوب شي کوي درد دا کله مبني په علامه د سره رفع سره کله دا مجرور او کله دا چې شوی کله چې منادا مفرده معرفه و نو په دې صورت کې دا چې شوی مبني د علامه د رفع سره کله منادا چې شوا کې شوی لام ورباندې داخل کې د استفاده په دې صورت کې وتی شي مجبوره او کثرت دا مضاف یا مشابه بالمضاف یا نکره کسره او الف مخ کې شي غواړي فتحه نو د ټول کومنس کې تعارض راځي دیو جنا د ذکر د چې سلام د صورت نه راځي وينصب منادا کله حضرت کې منصوب راځي انسان مضاف چې کله دا مضاف الک یا عبد الله واقلا او مشابه هم د مضاف یا مشابه مضاف مشابه بالمضاف څه معنی چې هغه د منادا کې شی ویل کړه دسی وی سم چې ماجد بغیر ذکر کولو د مابات چې دا تامي بنا لکه یا طالعان واحمد تر څو چې بل نو سره ذکر نه کړو طالعان معنا تعامل ده او نکره غیر معینه یا خدا منادا نکره غیر معینه کقول لا مالک له استری دا وای دا ما خیر ذکر معین غیر معین څه کې ذکر کیږي فجد معجم دا به مبني د فعل هغه انسان سره کله یا هر کې دا داخله چې په تا باندې باغې څه باندې باغ باندې چې راغله ده الف لام راغله یعنی د شي تعبیر کوي کله دا یا هر کې دا داخله شي په معرب بالله باندې نو دلته قاعده دا ده چې د دې یا هر کې دا د معرب بالله بالله په منځ کې با خامخا کچته دا مذکر او ایو حاله په دې ده او کچته دا مؤنث لفظ ثابت دی ولې به دی نو له هغه د اصل چې شي تاسو ايت په هغه تاسو وان كان معرفا باللام کچر تدا منادا معرف معرف او خالق نام سره نو کله او په ویل چې یا ایها الرجل د یا حرف ندا د منادا په منځ کې وایو حاله په ځای کړی چې وان او کچر سم مؤنث نو بیا با یو توالید مؤنث و یا ایفه المرء ويجوز ترخيم المنادى او جائز دی لکه په منادا کې ترخیم هم شي دی لکه الکه ترخیم په منادا کې مطلقاً جائز دی مطلقاً څه معنی که ضرورت ورته وي او که ضرورت او د منادا نه علاوه په نورو ځایو کې ترخیم جائز دی خاله چې شي ورته په وخت د ضرورت کې جائز او بغیر د ضرورت نه الکه جائز ترخیم څه معنی ترخیم دې ته ویل کېږي چې ته ولکه د اخر د منادا نه یو حرف چې څه کې الکه حذف کیږي اوس تلقین په منادا کې څنګه طریقې سره کوي اوس ورته وګورئ ورته دا منادا د څه دي چې په هغه د دې کې په اړه په ځای په هر په ځای راغلي او دې د تعالی معنا واحد چې دا په یو مقصد لپاره دي چې شي دي ټول یو ځای ته دي او د یو مقصد لپاره دي چې دی لکه دا بیا څه دي نو په دې صورت کې چې ته ترخیم کوي نو دا غواړو خو په چې شي کې هغه حذف کی لکه عثمان واخلا دا الف نون مجید تان دې څوړه ځای او څوړه یو ځای چې چې دې لکه موږ بل هیڅ کې او ځای چې دې کلمې کوی نو چې کله په دې کې ته څوړه ترخیم کوي نو په یا عثمان کې به شي لکه یا عثمان وای او بیا کچر ته شي دا اسم دې شي چې دا غي فاقد کې حرف علت وي او مخکې د حرف صحیح دی او خدای سم چې چې څلور حروف نه چې ته لکه جاب څلور حروف نه جاب سمانه پنځه حروف دی یا پکې شپږ حروف دی او دې کې ته ترخیم کې نو دې کې قاعده دا ده چې هم به حرف علت جاب کې حذف کې او هم به چې د حرف علت نه مخکې حرف دی هغه به چې کې لکه حذف نو دا کله چې وی چې یوی سم د هغه په اخر کې حرف صحیح دی او د حرف صحیح نه مخکې چې دی راکړه حرف علت او د اسم د څلور حروفو نه چې دی راکړه زیات نو په دې صورت کې چې ته تلقین کې هم به حرف حرف صحیح حذف کې او هم به حرف ډول به حذف کې ولې به چې حتی د بل دغه چې ته دې مستاق ونه ګرځې چې سو تعالی الاصل او قل تعالی نقد اصل باندې حمله وکړه او د دیونه دې چې وکړه متیاسي او دا خبره ده چې الله هر څه حذف کوي او هر په لته نه کول به حذف کوي مثال د څنګه لکه ادریس واخلا ادریس کې څو حروف دي جنده دي همدا ځان ارا یا دي دغه چې ترخیص کې دي په اخر کې چې د وخت کې چې ده لکه هر په لته نه کول به حذف کوي نو ادریس کې متو یا لکه یا ادریس اوس الکا یا ابری هم ویل شي او بیا دا خبره ورسره راځي منصور کې به څنګه وای الکا یا منصوب وای کومې په دې باندې او کله چې چلوي چې دا دوه اسمونه موږ سره د کړو مستقیل اسمونه دي هغه موږ سره د کړی دي او یسام په ځای د سکی شی وای یا حال ويجوز جائز لري ترخيص المنادى ترخيص المنادى کې من ترخيص چاته لکي او هو حذف في اخر يا رضيت لکي چې حذف راځي پاکه دي کې لتخفيف الى بارد تخفيف كما تقول لك څنګه څنګه چې تبوای په مالک یا مالو منصوب کې یا منصوب وي او عثمان کې یا عثمان وي ويجوز جائز دی پاکه د مولا دا مولا هم کې زما هم جائز دی یا عثمان وای او دام جائز دی چې وای حرکت عثمان دا یا عثمان ویل شي یا عثمان ویل شي یا دریم ویل شي او یا بدروم ویل شي والحركه التي حركت ویل شي کما تقول لك تبوي فيا حارث يا حارو هم ویل شي او یا حارث واعلم ان يا من حروف النداء قد تستعمل في مندوب ايضا الکا یا حرف ندا لکه څنګه چې منادا باندې هم داخلي دي دا رنګ دا یا حرف ندا په ځا باندې داخلي دي مندوب باندې هم داخلي الکا مندوب څه چاته ویل کیږي مندوب په لغت کې چاته ویل کیږي او مندوب په اصطلاح کې چاته ویل کیږي منظور کې غوي معنا ته وایي الذي يبقى عليه احد ويعزم او يعز محاسنه هغه مړي ته ورکی چې یو کس ور باندې شي کی زاري ويحي ويعد محاسنه او په خپل جړه او فریاد کې دانو خو بیا نه چې شي کوي مالي ليعلم الناس انه ذو فاجعه عظيمه د دې لپاره چې د دې د امر کې دی لکه دا سړی چې مړ شوی دی خلکو ته داخل چې دغه د عمل کې شه دی یو لویا لیا ویا ذرو په بکای او لیا ذرو په بکای او شارکو د دې لپاره خلک دې معذور او کلی په جلا کې خلک دې معذور او کلی یاره دې ور باندې شاړې لکه تاسو نه شاړې دا خپل شخصیت چې دې ور باندې شاړې او شارکو او د خلکو سره په جلا کې شي دې ته چې شوی کېږي لکه او دغه شانته منادا کچا ته مضاف او مشابه بن مضاف و دغه شانته دا منادا خو به شي منصوب و منصوب که مضاف یا مشابه بن مضاف دا به شي البته دغه خبره ده چې منصوب نکره غیر معینه ولې نشي واقع کېدلای ځکه ته هم غوښبل چې منصوب هغه شي چې کیږي چې یو عليه محاصل او يعيد محاصله ليعذروه في البقاء بخلق معذور او بڑے پټړا کې دا معروف شخصیت دی واسطه دی یا سره یا قوا سره کما یقال لك خلق و یا زیدا او وا زیدا فوا مختصه بالمندوب و مختصر بالمندوب پوری او میات دا دا یا مشترک د په مابین د ندا او د مندوب کې او حکم او حکم د اعراب او د بنا د مندوب کې دا په شان د حکم د چا دی مندوب نه ادا دی المفعول به هو الاسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان والقسم ده اقسام ده منصوبات نه مفعول به ده مفعول به چاته ویل کیږي دا هر هغه اسم ته چې په هغه کې د فعل فاعل کې شی بیا لکه واقع شوی نو دیو چې نه دې دلالت په څه باندې کې لکه په مکان مبهم باندې کوي او یو مکان معین دی مکان معین دې تل کې چې دا دلالت کوي په دې یو مکان باندې چې هغه مکان بالکل معلوم دی مثال د دې څنګه لکه لکه صلیت فی المسجد ما منذ کثرت من منذ په جمعه کې نو دې د څه شي مکاني معین باندې بیا موږ ولې کړه چې دا مفعول به شي راځي دا چې مفعول به یو حقيقي په پکې شي چې ملکه مقدر نو موږ وایو چې زمان مبهم زمان چې د مطلقاً تفسیر ته پیښ خپلې کوم زمان ته مبهم یو کا معین او ظرف مکان چې ده کوم مبهم تفسیر ته پیښ خپلې کوم مبهم نه وي بیا په کې مقدره او دې د لپاره موږ وځم ویلې وو نو دا فعل هغه ته متعلقي کې بغیر د واسطې د چانه هر څه ځکه نو دا سحر دا په زمانه دلالت کوي دا مفهوم به نه دا دا ظرف زمان دا مبهم په زمانه باندې دلالت کوي دا نه د زمانه دا زمان دا دا جز د فعلنا او جز د فعل چې کله مستقله ذکر کیږي نه تفصیلی شوی مقدر نو زمان مبهم کې ذکر کې مقدر کړه او دا صوت د هر څه دا صوت په فعل مقادی کا دا څه بغیر دوه المفعول به هو اسم ما وقع في الفاعل مفعول به هغه اسم چې واقع شوی په هغه کې فعل فاعل من الزمان کدا زمانه او مکان او مکان او يسمى دا مسمى کی په ظرف سره ظرف ولې ورته کیږي ځکه ظرف لوخه وی کنه دیو شي لپاره نو دا زمانه لوخه د ځا لپاره دی عام فعل لپاره دا مکان لوخه د ځا لپاره دی عمل لپاره څنګه مبهم یو مبهم دی ظرف مکان چې څه دی لکه مبهم دی او هو منصوب او ايضا به تفسیر کتاب منصوب دی او په تفسیر دې سره لکه جلس خلفك او جلس امامك ومحدود او بل محدود دی او هو ما لا يكون منصوبه په تفسیر کې هغه دې په کې منصوب دی په تفسیر کې بلکې لا دې د باج چې څه کوي لکه جلس په دار جلس په سوق جلس په وهغه دا ادب حاصل کړي نو دا تعلیما دا مقول له دې طرف تو د پاره او دا علت غایې دی او کله دا علت چې ویل کړ مؤثره وي مثال د علت مؤثره بس نه لکه طرف تو نقاط عن الحرب جبنا هو تفسد لم جننا لو دې ویری اوس دا جبنا چې ده دا علت مؤثره ده د څه لپاره لکه د قاعده لپاره علت غایې نه ده یعنی دې د پاره نو وتښتېدل ما چې ما ته ویره حاصله دا خدا مطلب چې اول وتښتېدل ما او بیا وروسته ما ته دې حاصله شو بلکې دا علت غیر نه د علت مؤثره ده سبب د تښتېدلو چې شه ده اثر پکې څه کې چا کړی دی لکه دا د جبن کړی دی دا جبن د پاره دا جبن د علت مکر او سبب مکر نه دي د لته لپاره دې د لپاره د دې چې د لپاره د خلوص لپاره نو مقول له دې چې ولې چې د سبب او علت د فعل مذکوره لپاره او شرط تناسب د مقول له دا دی چې لا په دې چې ویل کا مقدس کچا تلام په ذکر کو بیا مقول له دا خو بیا دومره خبره ده چې څه نه دې مثال کې ما درته ویل چې کی کېږي دا تخصیص د لام اختلاف دی څو به شرط د مفعول فيه مفعول له والد فعل لام کی کېږي مقدر کلام پکې مقدر نو دایمه مفعول له وی کلام پکې مقدر نو دایمه مفعول له نه او باج وچی نه دا تقدیر د لام چې دا شرط نه قبل نه دی بلکې دا تقدیر د لام دا د چیز لپاره شرط دی درم شرط کې دا دی چې ګور په منځ کې مقارنت پچا کې می زمانہ کې می دا درې خبرې په کې موجود نه عامل په دې چې را تعالی په دې چې راځي او دغه لکه دلته زجاج وایي دا مقصود ته ضرورت المفعول له هو اسم مفعول له هغه په اسم تول کیږي مالیات دی یقع فی المذکور چې داغه د وجه نه په مذکور واقع کیږي هغه په چې مذکور به مخکې ددنه وینسب دا مفعول یو منصوب راځي بتقدیر الله په تقدیر دلام سره لکه ضرب تو تعذیبا حیل تعذیب وقعت عن الحرب دون قعت فعل فاعل عن الحرب جار متعلق سره جبنا حیل جمله